الكبير ده شرط المفسر امران مفسر دې پرا کې تفسیر شي مهارت په دوکه دې پرا دوا شرط نه دي وبالجمله فالذي يشترط المفسر في هذا الباب لا يزيد الامرين حاصل دا ده چې هغه شای چې مفسر د پر شرط په دې باره شي چې سه پرې دې کې سه پس منظر ته ملیم نیوي کې ما غزو وا او سرنګ کنه اوزنه پښول سیک چې اوزنه پښوي سیک پته کېږي کنه سړی به په تفسیر باندې نه پیږي اج دې کې سه ټول پس منظر ته ملیم وي کنه ا جهاد د پر پلای راي دا بیا که هغه مشکلات وي ډېر دا هغه سخترینه حوزه وه ا موسم په لحاظ بندا د سفر په لحاظ بندا د زاد او د توشه په لحاظ بندا وسله په لحاظ بندا په دا شي پیرا امتحان و منافقین یا څه ځان کمزوري مسلمان کنه اپ ته کېدل و دا وزره به پښول هغه پنګره پچار دو فما لم تعلم تلك القصص لا يتفهم حقيقتها سپرې کچې دې کیسه بیان وي ته ملیم به حقیقت پتا حقیقت باندې کنه فهم امر نه حاصل لري وسنی الاطلاع على فوائد بعض القيود فدا يتش چې کومه زنه قيود ذکر شوی دې قيود یې کنه فائدہ باندې اطلاع وكذا اسباب التشديد في بعض المواضع فزنا ذي شكل ترديد رغلا تتوقف معرفة الاسباب النزول لك استغفر لهم او لا تستغفر لن يغفر الله لهم دا چې صحیح نه وي چې دا چا په برېښ کې سادو چا په برېښ کې ساکو کنه بیا سړي سار نه په خپل نه پوهېږي مطلب باندې پیږي کنه بیا سم ته چې څه پرې کته سپاره ته وړه او کمان وې ته وړه کنه الله پکې نه مخشي او چې پاتې وي ته چې دا غ منافقین وشي کنه بلکې رئیس المنافقین ده عبد الله بن ابي بن سلول دا چې د ټولو مري نبي سم په عدوا شي تر کړه دا کنه ای واقعیا جوړ شي و نبي سم په باندې المنزل کړ کنه مسلمان نو شي بس نو شي کنه منافقین نو شي ا دغه معرفت په اسباب نزول پر موقوف ده فن توجیه ا توجیه ولا فن وهذا المبث الاخير في الحقيقه فن من فن التوجيه دا پوسټ یو لکه چې شتل مفسر امرانه دې تر سره کو دغه مبحث اخیر د اخیری بحث چې مفسر د پر کنه امو کو فریدا په حقیقت چې کنه دا فن د فن توجینه احساسا غوې توجیه منا دا د ما توجیه دا دو بیان وجه الکلام د کلام د پر کنه واجب بیانول بیان د وجه د کلام مرزا ډېر سم ملوي کا چې د کلام توجیه وکا د کلام د پر سکره واجه بیان کا دا هو تعارض دا تعارض به کړ څنګه ختم وي یا دا اشکال دا د اشکال به څنګه ختم دي پر واجه بیان کا بیان د وجه د کلام وحاصل هذه الكلمه انه كتكو في الايه شبهه ظاهره هذه كلمه حاصل توجيه چې کله کله په یاد سي داس جوات شو بارو شي جوات اعتراض په یاد باندې کنه منع نه سي خېږي لاستبعاد الصورته التي هي مدل اياته هدايات چې کیما نقشاد او کیم صورت کی ده هاکن عقلا بعید وي یا شرعن بعید وي بده کا ټکراو ورته کنه شچ بلایت خو بداس وي بل نس خداس وي یا عقل کنه مستبعد وي کنه غیر د صورت مدلول خدا دا خدا خو نسی کېږي به دغه د پر بیکره سو واجب بیانوي چې هغه یاد پازوی باندې ولګي شاخ شي او لتناقض بین الایتین او بسام فهم مدل آیته على ذي المتدي او يسبو فال مدل آيات على ذي المتدي المتدي و تلب په ذيل شي د آيات مدل کنه اګه سمج مشکل نه په مشکل پیړي او لا تستقر في ذهني فات قيد من القيود چې تا کنه په نشه قید وي تو ته قید پیدا نه مری میږي کنه تا بیان کې چې یاد کنه احتراز دې پر دا یا د اتفاقی دا قید واقعی دا کنه بیا توجیه دو امثله تو توجیه هدا کې څنګه کوم سنارو کې توجیه ولا مثلا کنه کما فی آیت یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوی وما کانت امک بغیه بی مریم کنه بچایو شو عیسی علیہ السلام کنه اکیر نه وریا وته لور شوی و هغه کې دلا شرمېدلا ځکه چې کنه خاون خو نه و دا هغه کله خمیر بچای پیدا کېږي کنه ډېر پریشان دو کنه ا بچای کنه سره خسته کنه پلیار شي په کوڅه سره ورنه دوګه بری تریل خو پیژندلا کنه پیژنې و د بچای و سره دا کنه په مخ کې کنه ورینه ته په وچه دا د سکړې دي کنه دا د سلې به جوړ کړو یا اخت هارون او د هارون خیره او په دې شي کنه په بیماری مته کنه هارون خیر ویل شو دي هارون خو د موسی سم مریر و اکره تر شو دا و د عیسی سم کله په دې شو دا یې په صدې سې دي کنه فاصلات په مشه به څنګه دې بیماری ما دې کنه هارون خیر شولا فقط سالو ان المدته بین موسی و عیسی طویله د موسی اسلام او عیسی په شکل کې مې داد او خیره کنه او یې ځکه کولنه دي نه به سم جواب ورکړو چې دا خو چې چېرته شیرګله یا به شګول وي کنه دا چېرته هارونی به د موسی سره مری وي که پاپا سره به د نوم ګرځوي څه کنه دا کیسه داسې وه بني اسرائیل شي کنه چې دی به د نیکه خلک نومینه په خپل زمنه باندې ځل کنه لکه به شاده په سام سره ستیر ده اسی دې پر کنه پیمرون نه مینا صاحب سب کلام دې میره ته هوري کنه اته بروک ته پر چې دا پیمرون ده دا ابراهیم نو نه دا عیسی ده موسی ده کنه دا زکریا نه میږي دا یحیا نه میږي کنه دا څه مینه به پر ځل په خپل اولاد باندې کنه دا غا اب مریم یې کنه شاو ریتا پلور کنه د هارون نو پوي شدا کنه پلا ورې د حقي ورې دا کنه خو هارون پلور هغه نو پوي شدا بخت بروک ته پره نه د موسی سمره فاجاب بان بني اسرائيل كانوا يسمون باسماء الصالحين قبلهم دي بخبل اولادنا مول په نومید ای حق کې بنچو کې نه کور خط پرې په خاطر شوې دي په ولادت بیا غنه مين اردل ای موسی سم ورې اغنه وشي بس اصول حل شو دا توجیه وکما سلوب المثال کوي کنه پاو شکنه يم يم شنو على وجوههم ای مخسر بیان دی چې په قیامت پرې باندې کنه د خلق د کفار په دې مخې باندې درمي سور په کې چې په مخ باندې به سرنګ درې میکنه مخ په لګوي کنه په پښې سره درې میکنه مخ نشي لګول چې په مخ باندې درې می دا به سرنګ درې می كيف يمشي الانسان يوم الخشب على وجهه فقال انا بسمته ان الذي امشى في الدنيا على وجه رجليه لا قادر ولا امشي ولا وجهه هغه ذات چې د بنظام یې په دنیا شي په پښې باندې راول کړه دا اپا دې کډیره ده کنه چې په قیامت شي په مخې باندې راول کو پښې بیا چیرته وی ساتر مخ په چیرته مخ په لګوي کنه په مخ باندې بدري می کنه الا په دې باندې کډیره ده کما شو ټول کنه هر کې عادت چاره په شری کنه دا عادت ته ټول کنه خلاف چار وی مدینه به تل شي ری به تل شي می به سرنګ تل شي به را سرنګ تل شي کنه خدا به ټول به کنه دا مل زیر به ټول جواب سي درنګ دا کې سبا کنه په سګه ولي کچ خلق په خلق په مخيره ونوي وكما سالو ابن عباس عن وجه تدبيك بين قولي تلا ابن عباس نشا پشتنا وكلا يوزي كخوي بكي فاذا في حافظ السور فلا انصاب بينهم يوم اذن ولا يتسالون چې کله کله پیش پرې شي کله پکایو شي به بنا خپل ګرتینا ولا سبینه به حق کې مشه یزه په کې سو ځای یزه په کای په کای او نه به کسې پښتري بل سره پښتنه سره کو کنه څه تکلیف ونشتا سم مدد سره وکړه دا تنقص دا تاسول و عدم تاسول په یو ټیم کې سانو ده کنه عدم تاسول دا د مخشر پورې شي به قیامت پر باندې پوره هغه کې به تاسول پښتنه غوښنه به نیوي سره کنه او دا تاسول چې دا کوم ذکر شو دا اثبات شو دا به کنه په جنات شي کنه چې کله دا کنه ګرم ورستي راشي او جنت ته ورشي کنه جنت شي به کنه هغه کې به کنه غاب شپ پښتنه غوښنه کنه ملکتینه خبره ترې به کېږي کنه اپ جنات شي اپ تاسول الله په بداس ویلي کې چې نشته ګنا په دې په چې طواف وکړو کنه الا بلا کنه ګنا نشته دا خاص وي چې دا کو ضروري دی چې ته په طواف کې ځه کنه نو ته خدای چې الا بلا ګنا نشته دا فلا چې راحت کې کنه ګنا ویل منفي کوي دا غیر یقیني اشکال ده فاجابت جواب ورکړو چې دا څنګه حال تاسو چې دا ګنا ګڼنو وو واجب دا تواب ته وجب ضروري وکنه خزن حق ته دا ګناه لیدل شو کنه بان قوما كانوا يتجنبونه زنه خلک ته وي چې پرېز به نه کړو ويتحرجون منه او دا نه وکنه دا به ګناه ګڼلو خرج ګناه ته ویل شي په دا باندې بتون وي په سپا مروا باندې کنه په جهلیت سره او کله اې دغه توفی نه به کدل چې کله اسلام ورو نو کله مسلمان به کرکې نه کړ چې داسې وی کنه چې هغه ډول شي بیرونه غړي کنه چې دا خو ته کنه په په ګونډې به چې ورځ هغه بتولې ده پر ګرځي کنه پرې به نو کړه په چې لاج نه خالې نشته په دې ګونه ګونه کنه دا خو ضروري ده خو کې څه کنه خلاص ګونه نشته دې نه کړه کرکې ما وره کېسته سول حل شو بالکل ا قید مثال کوي چې کله کله کله په یاد څخه قید لګول وی کنه غالبا خدا سره چې قید اختراز دی پر وی کنه خمیش خو ځنه په پیدا نه پیږي کما صلی عمر رسولم ما معنی قید ان خفتم ولا جناح علیکم ان تکسر من صلات کنه ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا کچه تو درې سره چې کوپر مې په تیار شو چې وی کنه که چېر ته ډېرې شته بیا کله پدې شو کنه ګناه شته چې تاسو به کسر کېسته المین برکت کېسته دا کله ان خفتم کنه اې دې څه مطلب ده ظاهر خدا سره در برېشي کنه چې کچېر امن وو ډور ډاب نو دشمن نه کنه سپار دی خو چې ډور ډاب نیوي امن وی کنه به به میز کسر به نه کی فقال النبي سمت وکړه چې دا قید اختراز دی پرنده دا قید اتفاقی دا وقیده وقیاده چې په سفر شو ډور هغه بنوي صدقه تصدق الله بعليكم صدقه تصدق الله بعليكم دا کنه میز دغه صدقه د کسر د رخصت د صدقه لا په پتول باندې کړی دو فقبل صدقه د لا په صدقه قبیله کیسه ا دې سمات د صدقه دو د دې کنه سول سرنګ حل کو ان خفتم و چې دا صدقه دو کنه او قرما شرفا عزتمن خلق لوی لوی خلق بطريون شكلا كنا هغه صدقه کو خیرتی نه کو بیا هغه سو روک ټوکې دینه مې دینه لګوي کنه چې په دې شرط په دې شرط په دې شرط کنه پښې به شرط نه دی کنه نه غي کشرت نه کنه چې درې وته به څکه وته دارک نه کنه ايل کرما لا يزای کو نه صدقه ته کرما آ کنه شرط نه وته غي لګي په صدقه شه فكذلك لم يذكر الله سبحانه وتعالى هذا الكيد لتضيق بل كيد تفكير ان اذكر في باب الخامس ما لك البخاري والترمذي والحاكم في تفسيره من اسباب النزول وتوجيه المشكله زدا مناسبه كنا چې په پنځم باب شې کنه امام بخاری چې څنګه کوي کتاب تفسیر شه ودار امام ترمذی او حاکم په خپل مصدر شه کنه اې دې کې چې کیما تفسیر هي ساده په حدیث کې ته شه کنه هغه چې کیما باب نزول کې چې ازو ته مستقل ته غونډه ته ځم کنه ته ذکر کنه او دا نګه کچ کیم د مشکله ته شته چې ګوره کړ شوې دي کنه هغه جیت سره سره کنه سابق کرام ته چې سوري دي یلبه سم ته کنه چې هغه ذکر کړ ماتن کی هو اختصار سره دي چانو سره دي اختصار کنه ا دې فې دې پر به زدا په پنځم باب څنګه ذکر کړ ازباب نزول با ذکر کړ او د مشکله یا ته شي چې کی مشکله یا ته شي کنه اشکال دا و دې اشکال ختمو کې دې پر چې کیم جوابینه دي کنه هغه ذکر کړ یو دا پیدا کړ چې ان اسنزار هذا القدر من الاثار لا بد من المفسر دغه اثار ودارې بتینا دغه یو د کول مفسر د پر لا بدیدو كما لا بد من حفظ القدر الذي ذكرنا في ذلك الباب من شرع غريب القران لك اتويل ميكنا چې د قران پاک مشکل الفاظ هغه ذکر په اخر ذکر کوو کنه هدر ته ضرورت نشته کنه آل یقت اسباب نبوز ذکر کول کنه اګه ضرورت نشته اګه بهر د سبب نزول ذکر کنه کنه آیات فهم سو کاده په کتاب باندې پیږي کنه اللهم الا شيء قليل مگر نشي وني کیسه دي کنه التي ذکرت في هذه التفسير الثلاثه چا په درې تفسیر ذکر شوی دي کنه اے بخاری په کتاب تفسیر شه اے ترمذی په کتاب تفسیر شه حاکم په تفسیر کنه درنګ وکیدی که صاحب قاعده خپل یک تفسیر ده شوم دا تفسیر ده کنه قلبی که صاحب وام افراط محمد الاسحاق هر چې محمد اسحاق نه افراط ته یا چې دکړه د عربې په کوم شو کنه دا هغه وختنا وختنا کنه مؤرخ ته چې تاریخ نه فن بلکې د ایجاد کړه ده کنه محدثين هذا ضعيف ده كان هو بطريق هذا بصيرت في بلي امام ده ځکه چې ار زوی ته په خپل ځونی رسوله ده کنه یقین چې تاریخ کې بیا زوی ته لو شو ده وما ذكروا تحت كل آية من كساتنا هغه چې دې ذکر کړی دي د هر لو آیات لو نکسا فاکثر غیر صحیح من المحدثین وفي اسناد نظر په اسناد نظر وی ومن حتى البينه ان يعد ذلك من شو تفسير دا جواب تحيدو چې دا د تفسير شاتو بلې چې دا کتاب ته یو دی وي ومن يرى ان تدبر كتاب الله يتوقف على الحاطه بها او دا رنګ کې چې څنګه دا خبره غني چې ذکر کتاب الله شرکه ته د دور سره مذاکره یې بیا هغه نه په دې باندې خطا دی مکفو غړي چې دا ته به ټول شاو ذلت یو دی او چې کوم ځای کا ضرورت تا د شو ضرورت کړه اځي کا پښنو شه یا سند ضرورت ځای کنه کوم ځای کا مشکل دا تعارض دا یا کنه څه کو یود دی کنه ای فائدہ ځای کنه میرا به داسې شوی مطلق کنه کتاب الله یک افیو غونډه کنه لاس پیو دې کوي اوره به تدبر سره کړل شي کا په پسې شي به کړ یو ورس یې کنه ټول عمر به تیر کې کنه یو څه پرته ترجمه به ونه کې کنه دا حذف ته د بعضې اجزا وي او ادوات الكلام یا د کلام کنه حروف حذف شي و ابدال د یوشي په بل سره و تقدیم د محق و تحیر تحیر د محق و تبدین درنګ استعمال د متشبهات د تعریضات کنایات لا سیمن تصویر المال مراد بصورت المخصوصه کلا کلا امانا مراد ده کنه پردگار کنه ایو په مخصوص شکل شه بیانوی لکه پلی مثال تیر شو کنه ا ش ب ي غلي لوټ شوي دي كنا چې بوخت او تلکه له بوګې سوه مقصود دا دی تمثيل لا کوي ولا شاپش کوي کنه چې دا را مونږ کنه لبه چې جوړه نه کی ستا صدقه کنه په پسلې شي په غلې شي په مشه صدقه کې هدنه په پړې برکات سي کنه په بونه کنه غخر پیژ نه چې باندې کې خر پیژ خاص کر کنه ښکالو ته پیډو کېږي کنه چا منا مراد په صورت مختصره کړی کله کله مضاف مذکر وي مضاف حذف وي کله موصوف صفت وي موصوف حذف وي کنه وغير ذلك ولكن البر من آمن ولكن البر من آمن لكن نكي خو هغه سړی د چې ایمان دی وروړوي نو ته ژبه ګډه وډه شوه نکي خو هغه سړی دی چې ایمان دی وروړوي بیا سړی خو نکي نه وي ورلا ملا شو دی په دې شک نه ځای ځای خو دلته نور ګډېږي که سره نرلې ملا کېږي که نه اشکال لکه چې بیا ځای څرنګه زه ته ورنه وته بیا او پاشه به یې ری بشو مذاب خبر ده که نه ای اوسه به فی کلی به محب العجل ا دې بل سره په دې شک نه د سخی کنه عشق محبت کنه هغه ورلا ملا شو حب العجل اقتلت نفسا زكيه بغير نفس ایا تو قتل کو یو نفس پاکیزه موسی سم پر بای کنه په خضر سم تا تو پکره قتل کو نفس پاکیزه بغیر نفس بهر د نفس نه دې مطلب نه وي چې تو سای قتل کو بهر د سړی نه یعنی بهر د قتل د سړی نه کنه دې مړه نو کړه هینو کړه تو په ملک نو ای بغیر قتل نفس مذاب خضب تا او فساد ای بغیر فساد نه ته غیر خضب مذاب خضب تا حتی توارد بالحجاب حتی چې پټه شوله په پردې شي سیک پټه شو ورمسرګه ای توارد شمس زمیر جې د شمس تا و شمس ذکر نشته وما یلقاها او نشي ورته ورکړه داغه مراد ونه صبر ده ای خصلت صبر کنه زمیر د مرسر جې ده کنه خصلت صبر وعبدت وعوته في من كرا بنسبه چې چا دا توت په نسب سره کړ منسوب ویل دا مفعول به دا بدل پر چې عبادت یو کوي توت اے جعل منهم من عبادت توت ګرځولې دې په دې شکل هغه څه کې ګرځولې دې چا توت عبادت کو کنه فجعلهم نسبا وسهرا فجعله نسبا وسهرا ان الذين اتخذوا العجله نتخذوا العجله چې ښای نه جوړ کو سي جوړ کو الهن مفعول خطب سمي تعتوننا اليمين توس په مشته کنه شي طرف نه تللی سکنه هغه جهنميو شي به کنه هغه خپل مدولی ته چې توس مشته شي طرف نه تللی سکنه د خالي شي طرف نه ده کنه به چې شي طرف خو ته کی طرف نه سنځلوي کنه ا ت و د ب چ ا و ل ي ا خ س ت ا چې د شي طرف نه تو کنه ته پر بمبه د طرف نه لوشه دا مطلب که چې شي طرف نه تو سه ګرا ور باندې کیر طرف نه تو سه ګرا ور مين بالکل سر کری وی کنه بالکل مې سوچ ته پر شوري نه کنه خدا غا ا ت و سه سر شي نه وی کنه اګه مې کنه مجبور کری وی بس دا وسوي دا بیره کسان وقول ترى فزولتم تفقهون بيتو سوق لساكا جتو سكنا فاندينا وخصل غفي شبينا ملكا ولا ا د ه ک تعلق په پته لګي چې چا سره متعلق ته کما خرجات تر وی چا سره دو کنه ا ام له تیرې ده او جهاد ته سا کنه کما خرجات بو کله کسرنګ کې ده اته رب یې سره چې بدر تل شوې کنه ا دې کا خطو سه وکنه په سوچه سمجه مسبب نه خلوي شي کنه خلاف په خیر باندې وړه وای کنه ا سا کنه تیرې ده کنه هوزه تیرې ده کما خرجات بو کنه